مقدام بن معدي کرب رضي الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي د شهید لپاره د الله تعالی سره شپږ انعامونه دي لومړی د وینې د لومړۍ دارې سره به ورته معافي کېږي دویم په جنت کې به خپل ځای ګوري درېیم، د قبر له عذابه به په امن وي. څلورم، د قیامت له هغې لویې سختۍ به په امن وي. پنځم، په سر به ورته د عزت تاج اېښودلی شي، چې یو یاقوت یې له دې دنیا او مافیها نه بهتر دی. تبايع أمير المؤمنين الشيخ أبا بكر البغدادي حفظه الله عدد من العمليات الاستشهادية تضرب قطعان الجيش وميليشياته الرافضية قرب بلدة الشورى في ولاية دجلة صد هجومين للحشد الرافضي والبيشمارك المرتدين وثلاث عمليات استشهادية تضرب جموعهم شمال الموصل في ولاية نينوى مقتل وإصابة العشرات من الصحوات المفحوصين واستعادة السيطرة على عدة قرى في الريف الشمالي لولاية حلب عشرات الهلكى والجرحى من الحشد الرافضي وصحوات الردة بعملية انغماسية غربية مدينة حديثة في ولاية الفرات هلاك وإصابة العشرات من الرافضة المشركين بتفجير سيارتين مفخختين مركونتين في ولايتي بغداد وشمال بغداد مقتل وإصابة أربعين عنصرا من صحوات الردة بعملية انغماسية جنوبية جلال أباد في ولاية خراسان البداية من مالي حيث بايعت كتيبة المرابطين في شمال مالي بقيادة أبي الوليد الصحابي الشيخ أبا بكر البغدادي حفظه الله لتتمدد الدولة الإسلامية إلى قطر جديد رغم تآمر الكفار والمرتدين ويشار إلى أن كتيبة المرابطين كانت قد أغارت بفضل الله في منتصف شهر محرم على الكفار وهدمت أسوار سجن كوتي كالي في النيجر حيث فتح الله على أيديهم السجن وحرروا العشرات من المجاهدين كما سبق لهم القيام بعدد من العمليات التي استهدفت تمركزات الكفار والمرتدين في شمال مالي والمناطق الصحراوية والمحيطة ولله الحمد على توفيقه أما في ولاية خراسان فقد قتل خمسة عشر عنصرا من الصحوات المرتدين وأصيب خمسة وعشرون آخرون بينهم خمسة من قياداتهم وذلك بعملية انغماسية نفذها الأخ الاستشهادي سلمان الخرساني تقبله الله وذلك في منطقة خالص فاميلي جنوبية جلال أباد حيث أطلق الأخ النار على حراس المقر الذين كانوا بداخله ثم فجر حزامه وسط تجمع للمرتدين ولله الحمد وفي ولاية طرابلس دارت مواجهات عنيفة بين جنود الخلافة وميليشيات حكومة الوفاق المرتدين المدعومون بغطاء جوي أمريكي مكثف في مدينة سرت حيث أدت هذه الاشتباكات إلى وقوع 24 مرتدا ما بين قتيل وجريح ولله الحمد وإلى ولاية غرب إفريقية حيث سقط تسعة قتلى وتسعة عشر جريحا من قوات التحالف الإفريقي الصليبي خلال تصدي جنود الخلافة لمحاولتهم اقتحام بلدة تلالا في برنوا شمال شرق نيجيريا ولله الحمد وفي ولاية الأنبار من فضل الله تعالى تصفية المرتد أحمد حسين الذي يعمل مصدرا للجيش الرافضي في حصيبة الشرقية شرق الرمادي في حين تم استهداف دورية تابعة للجيش الرافضي بعبوة ناسفة في مدينة الرمادي في حي التأميم مما أدى إلى مقتل وإصابة من كان فيها ولله الحمد وإلى ولاية برقاه حيث تمكن جنود خلافة من تفجير عبوتين ناسفتين مزروعتين مسبقة على مجموعتين من العرش مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم وقد وجدت بعض الأشلاء في المكان والأخرى في منطقة قنفودة محور العمارة الصينية مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين ولله الحمد وفي ولاية البركة تمكنت مفرزة أمنية تابعة لجند الخلافة يوم أمس الأول من تفجير عبوة ناسفة قرب بلدة العريشة جنوبية مدينة البركة مما أدى إلى مقتل أربعة عناصر من البيكيكي المرتدين كما تم تفجير عبوة ناسفة على سيارة رباعية الدفع لملاحدة الأكراد فوق جسر قرية باب الحديد التابعة لمدينة الجوادية بالريف الشمالي للولاية مما أدى لهلاك وإصابة من فيها فيما شهدت سيارة الإسعاف تنقل القتلى والجرحى لمشافي مدينة القامشلي ولله الحمد والمنة وإلى ولاية صلاح الدين حيث تم قناه الحشد الرافضي بعشرات من قذائف الهاون وقذائف المدفعية في مناطق جسري الأسمدة والمخازن والشيخ علي ومفرق الزوية والطريق الرابط بين بيجي وحديثة واستهدفوا مدرعة من طراز فهد بقذيفة صاروخية وكانت الإصابة محققة ولله الحمد أخيرا إلى ولاية ديالا حيث تم تفجير أبوة ناسفة على آلية من نوع بيك أب تابعة للبشمركة المرتدين بمنطقة جميلة في ناحية جلولة يوم أمس الأول مما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين كتيبة المرابطين في شمال مالي تبايع أمير المؤمنين الشيخ أبا بكر البغدادي حفظه الله عدد من العمليات الاستشهادية تضرب قطعان الجيش وميليشيات الرافضية قرب بلدة الشورى في ولاية دجلة صد هجومين للحشد الرافضي والبيشمركة وثلاث عمليات استشهادية تضرب جموعهم شمال الموصل في ولاية نينوى مقتل وإصابة العشرات من الصحوات المفحوصين واستعادة السيطرة على عدة قرى في الريف الشمالي لولاية حلب عشرات الهلكة والجرحى من الحشد الرافضي وصحوات الردة بعملية انغماسية غربية مدينة حديثة في ولاية الفرات هلاك وإصابة العشرات من الرافضة المشركين بتفجير سيارتين مفخختين مركونتين في ولايتي بغداد وشمال بغداد مقتل وإصابة أربعين عنصرا من صحوات الردة بعملية انغماسية جنوبية جلال أباد في ولاية خراسان خپل عزت، دبدبې او سرلوړۍ سره به د الله تعالی په امر همېشه پاتې وي. د دنیا هر کونج ته به غځېږي او مساحت به یې لا پسې پراخېږي. په څوارلس سوه پنځه دېرش هجري کال کې جوړ او اعلان شوی دی. مشر او امیر یې د قریشو شیخ ابوبکر البغدادي الحسیني القریشي حفظه الله دی. مساحت یې د برطانیې څخه زیات دی، د بلجیم څخه اته چنده او د قطر څخه دېرش چنده زیات مساحت لري. زموږ د عزت او سرلوړۍ بنسټ او د کامیابۍ راز د خپل پالونکي ذات تابعداري ده. د شومو اهدافو او کړنلړنو غوښتنو او اتحادونو لپاره له خپل دعوت او کړنلارې څخه په هېڅ قیمت نه شاته کېږو او نه ترې تېرېږو او د یو الله تعالی نه پرته بل هېچا ته د تسلیمۍ سر نه ټیټوو او نه د بې لارې تنظیمونو او ډلګیو په شان ته داسې ړانده او کاږه بېرغونه اوچتوو چې د سیاست تر سیوري لاندې ښکېل او سرکوزي وي. په ځینو خواوو کال شپږ نیم زره کسان د ځان وژنې له لارې خپل ځانونه د جهنم کندې ته غورځوي. که تاسې له یوې خوا حقیقت بدلوئ او له خپلو تاوانونو او مردارو شویو عسکرو په حقایقو سترګې پټوئ نو موږ اوس هم ستاسې لښکرې ډاروو او په زړونو کې ورته او د یو مزایل لګښت مو دوه نیم لکه ډالرو ته رسېږي، خو د دې په مقابل کې موږ ستاسې ګوډاګیان او فوځیان د جهنم کندې ته په داسې مرمیو ورغورځوو چې لګښت یې پنځوس سنټه یعنې نیم ډالر دی. ستاسې د جنګ نوې شیطاني ملګرتیا او اتحاد تر ایران، ترکیه او روس وغځېده، دا ځکه چې. د صحابياتو رضي الله عنهن په ژوند کښې د خبات کيسې، جنت د الله سبحانه وتعالی ګران بيه سودا، غوره مقام او اخري مرام دی. جنت ته مؤمنان له يو بل نه ور مخکې کېږي او د حصول لپاره يې مينه وال په خپلو کښې د يو بل سره مقابله کوي. د جنت د حقيقت په اړه عقلونه حيران دي او هوښيار خبر لوڅان يې د بیان څخه عاجز دي خو دومره ده چې دغه جنت ته د ورتلو په لاره ازغي پراته دي نه ګلان چې د جنت د سوداګرو وینې او د بدن ټوټې پر دې خبره ګواه دي. خپل نفس د سخاوت په توګه وړاندې کول تر ټولو لوړ او د سخاوت اخري درجه ده، قسم په الله چې دومره خواره سودا نه ده چې مفلسان یې سودا وکړي او نه کوټه مال دی چې تنګ دسته خلک یې په نسیه واخلي. جنت د خرڅ لپاره د بولۍ په بازار کې وړاندې کړی شو خو مالک یې. د دې په قي مت کي به غه د نفس له ورکولو راضي نه شو نو ناراستان تري وروسته شول او عشوقان يې په قطار شول په دې انتظار چي د کوم يو نفس به د دې جوګه وي چي د ګران بيه جنت قي مت جوړ شي. الله عز وجل په خپل محکم کتاب کي داسي ستره وينا فرمايي، هغه چا لپاره خوشالي ده چي دا وينا ولولي او يا يې واوري او سوچ او تدبر په کي وکړي، اوس که تاسې ټپي شوي یاست، نو له دې څخه مخکې ستاسې دښمنه ډله هم همداسې ټپیان شوي دي او دغه ورځې دي چې موږ یې د خلکو تر منځ اړوو را اړوو. پر تاسې دا مرحله ځکه راوستل شوه چې الله دا کتنه غوښتله چې په تاسې کې رښتیني مؤمنان څوک دي؟ بله دا چې ستاسو څخه شهیدان انتخاب کړي او الله تعالی مینه نه کوي د ظالمانو سره او د دې لپاره چې مؤمنان چاڼ کړي او کافران هلاک کړي. ایا تاسې دا ګومان کوئ چې همداسې به جنت ته ولاړ شئ؟ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پورې الله تعالی دا نه ده معلومه کړې چې په تاسې کې څوک هغه خلک دي چې د هغه په لار کې جهاد کوونکي او صبر کوونکي دي. دا یو محکم رباني تدبیر دی، د زخم په مقابله د زخم کې، د زخمونو وار په مقابله د پرهرونو کې او په مؤمنانو کې بعضې شهیدان وي، هغوی الله تعالی غوره کول غواړي او مؤمنان په دې خاطر امتحانېږي چې تر منځ یې توپیر وشي او پاک پر ناپاک پورته شي، څوک چې په دغه امتحان کې کامیاب شو، د امتحان په وخت کې صبر وکړ او د سختۍ پر مهال ثابت قدمه پاتې شو، جزې پزې یې ونه کړې او ناراضه نه شنو، جنت د هغه بدله ده. د دغو خلکو د حال په ژبه به داسې نه وي چې، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، الله او د هغه پیغمبر چې له موږ سره کومې وعدې کړې وې، هغه له غولونې پرته نور څه نه وې. ذکر دا ډول ګناه کوونکي لپاره د جنتونو څخه لرې والی دی. هېڅکله باید موحده مسلمانه خور دا ګومان ونه کړي چې ګوندې هغه به د امتحان او چاڼ کولو څخه لرې وي، بلکې ښځه د نارینه سره په داسې ازموینو کې یو شان شریکه ده او له دې هم زیات، ځکه چې ښځه د خاوند او بچو په ثابت قدم پاتې کېدو کې ستر رول لري. ته وګوره دا خدیجه او اسماء ده او دغه سمیه او خنثی ده او د دې په څېر ډېرې نورې ښځې دي چې د هغوی مناقب ذکر کول پوره وخت ته اړتیا لري. هر چې ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها ده نو هغه د هغه لومړي مؤمن زړه خاونده ده چې په محمدي رسالت راپام شو. هغه خدیجه چې الله تعالی خپل دین هغه وخت مضبوط کړ چې خدیجې خپل خاوند سید المرسلین محمد صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکړه او د هغه ملاتړ یې وکړ. بخاري او مسلم د عائشې رضي الله تعالی عنها حدیث ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې د لومړي ځل لپاره د وحې د نزول او د هغې څخه د وېرې وروسته خپلې بي بي خدیجې رضي الله تعالی عنها ته تشریف راوړ او د دې واقعې خبر یې ورته وکړ او بیا یې ورته وویل، زه په خپل ځان ووېرېدم، نو خدیجې رضي الله تعالی عنها ورته وفرمایل، نه هېڅکله داسې نه ده، خوشحاله شه. قسم په الله چې هېڅکله به الله تا شرمنده نه کړي، په الله قسم ته صله رحمي پالې، رښتیا وایې، له خلکو څخه بوج لرې کوې او بې وزله خلکو ته ګټه رسوې، مېلمه پالنه کوې او د حق په لاره کې د پېښو او مشکلاتو په اړه مرسته کوې. ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها د خپل خاوند څخه د نااشنا دا نااشنا خبر اوري لکن نه وارخطا کېږي او نه د خاوند ګرېوان ته لاس اچوي تر څو د راتلونکو ورځو د خطرو څخه په وېره کې شي او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه ماتوي تر څو له دې کاره لاس په سر شي بلکې ځان ور مضبوطوي تر دې چې علما د خدیجې رضی الله تعالی عنها د وینا په اړه داسې وایي لکه څرنګه چې امام نووي نقلوي علماء وايي، د خدیجې رضی الله تعالی عنها په دې خبرو کې یو ستر دلیل پروت دی چې د خدیجې رضی الله تعالی عنها په کمال، د هغې په سترې رای او د هغې د نفس په قوت او د زړه په ثبات او د هغې په لوی فقاهت دلالت کوي. والله اعلم. ورځې تېرېدې، د دعوت کار ورځ په ورځ د خپرېدا په حال کې و. د قریشو، طواغیتو، د موحدینو سره سختي کوله او په شعب ابي طالب کې یې محاصره کړل. د خوراکي توکو او اوبو بندیز یې پرې ولګاوه او ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها د خپل خاوند سره په دغه مشکلاتو کې ثابت قدمه پاتې شوه، صبر یې کاوه او په دې مشکلاتو سره یې د اجر هیله درلوده. هغې ته به همغسې لږه تنده رسېده کومه به چې نورو خلکو ته رسېده خو. خو ته پوه یې چې د ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها څوک وه؟ د لوی حسب او نسب، سرمایه دار او د جاه او جلال خاونده ده. په شعب ابي طالب کې د خپل قوم سره د دوه کلونو له پاره محاصره وه او د لوږې او ستومانتیا سره مخامخ وه. په داسې حال کې وفات شوه چې صابره وه او د الله سبحانه وتعالی د اجر هیله یې درلوده. په خپل دین کلکه ولاړه وه. خپل خاوند صلی الله علیه وسلم ترې راضي وو، الله تعالی ترې راضي و او هغه ترې هم راضي وه، هر چې سمیه ده نو هغه سمیه بنت خیاط ده، د عمار بن یاسر مور، په اووم نمبر کې په اسلام مشرفه شوه او دا هغه لومړۍ شهیده وه چې د توحید ونه یې په خپلو وینو خړوبه کړه، هو ای مسلمانې خور! د لا اله الا الله په لاره کې چې تر ټولو لومړۍ وینه تویه شوې ده هغه د یوې ښځې وینه ده، سمیه او د هغې خاوند او دوه زامن یې د بني مخزوم قبیلې له ازاد کړه شویو غلامانو څخه وو. کله چې دوی په اسلام مشرف شول نو د رنګارنګ تعذیبونو سره مخامخ شول. د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمار او د هغه د مور او پلار تر څنګ تېرېده په داسې حال کې چې هغوی ته تعذیب ورکول کېده نو ویې فرمایل، ای د عمار او یاسر خاندانه! خوشحاله شئ! په یقیني توګه ستاسې ځای جنت دی. سمیه د الله تعالی په لار کې تعظیم شوه تر څو د خپل دین څخه واړول شي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره پرېږدي. دغه شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم خلکو ته کوم مال، سره او سپین زر نه راوړي، بلکې داسې یو نوی دین یې راوړی و چې د دوی پلارانو پرې ایمان نه درلود. د یو پیغمبر داسې یوه کلمه راغله، که دوی پرې ګواهي او عمل وکړي نو د دوی لپاره به جنت وي. د ډېر سخت تعذیب باوجود هغه ضعیفه او مظلومه سمیه په خپل دین ثابت قدمه پاتې شوه، د خپل دین او عقیدې څخه وروسته نه شوه، ابن اسحاق په خپل سیرت کښې وایي، د عمار بن یاسر د خاندان څخه څه کسانو ما ته داسې بیان وکړ چې سمیه د عمار مور د بنو مغیره د خاندان خلکو د اسلام له وجې تعظیم کړه خو هغې د اسلام نه پرته بل دین نه منلو تر دې چې هغوی یې ووژله او خاتمه یې په شهادت وشوه او دا هر څه وروسته د پوره صبر او ثبات څخه ځکه چې هغه د الله تعالی دښمن ابوجهل په نیزه ووهله او ویې وژله. هر چا سمه ده نو دا د صدیق لور ده. رضی الله تعالی عنهما د ثبات او جهاد غوره بېلګې لري، دا هغه اسماء ده چې پلار یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای هجرت کوي، خپل ټول مال له ځانه سره اخلي او خپل فامیل ته هېڅ هم نه پرېږدي، خو دا نه خفه کېږي او نه غوسه کېږي او نه فریاد کوي، بلکې د خپل پلار په اړه د خپل نیکه شکونه لرې کوي. د یحیی بن عباد بن عبدالله بن زبیر څخه روایت دی چې خپل پلار یې ورته د. دنیا اسماء بنت ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه داسې بیان کوي، هغه وایي، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت تکل وکړ، ابوبکر رضی الله تعالی عنه خپل ټول مال له ځانه سره واخیست، پنځه زره درهم او یا شپږ زره درهم وو، زما نیکه ابوقحافه کور ته راغی، نظر یې کار نه کولو، نو ویې ویل، زما په اند ابوبکر تاسې په خپل مال او ځان دردولي یاست. ما ورته وویل، پلاره هېڅکله داسې نه ده، هغه موږ ته ډېر مال پرېښی دی. ما څه کاڼي را واخیستل او هغه مې د کور په یوه کړکۍ کې کېښودل، په هغه ځای کې چې زما پلار به په کې مال کېښوده او بیا مې پرې د پاسه یوه ټوټه وغوړوله. بیا مې نیکه د لاسه ونیولو او ورته مې وویل، ای پلاره! خپل لاس دې په دې مال کېږده. نیکه مې خپل لاس په هغه کاڼو کېښود، نو ویې ویل، پروا نه کوي. که هغه درته دا پرې ايښې وي نو ښه کار يې کړی، تاسې به تر يوه وخته پورې ورسوي. اسماء وايي، قسم په الله هغه موږ ته هېڅ هم نه وو پرېښي، بلکې ما غوښتل چې په دې کار سره دغه سپين ږيری ارام کړم. خو ذات النطاقين اسماء د ابوجهل، طاغوت، د عذاب او نيوکې څخه بچ نه شوه. هغه وايي، کله چې رسول الله صلی الله عليه وسلم او ابوبکر رضي الله تعالی عنه د هجرت لپاره ووتل، د قريشو څخه خلک زموږ کور ته راغلل چې په دوی کې ابوجهل هم و. د ابوبکر رضی الله تعالی د کور د دروازې مخې ته ودرېدل، زه ور ووتلم، هغوی وویل، ای د ابوبکر لوري! پلار دې چېرته دی؟ ما ورته وویل، قسم په الله ما ته معلومات نه شته چې زما پلار به چېرته وي، هغه ما ته په مخ داسې څپېړه راکړه چې د هغې له وجې زما غوږوالۍ هم وغورځېده او بیا دغه مشرکان ولاړل، دا د هغې مسلمانې مؤمنې حال دی چې په خپل رب ایمان لري او په خپل رب د خیر ګمان لري او د هغه د دین په لاره کې تعذیب شوه. کله چې خلیفة المسلمین عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه باندې څه خلکو خروج وکړ او حجاج ثقفي هغه په مکه کې محاصره کړ نو اسماء همغه مور وه چې خپل زوی یې مضبوط کړ او هغه یې د الله په لار کې مرګ ته وهڅولو ابن کثیر وایي عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه خپلې مور ته راغلو شکایت یې ورته وکړ چې خلکو ورسره ناځواني وکړه خلکو د حجاج لوري ته مخه کړه ان تر دې چې اولاد او اهل یې هم او یو ساعت صبر یې هم ونه کړلو اوس د ده سره ډېر لږ خلک پاتې شول. بل لوري ته دغه خلک، حجاج او ملګري، ما ته هر هغه څه راکوي چې زه یې غواړم، زما ټولې غوښتنې مني. نو ستا څه رایه ده؟ مور یې ورته ویل، ای بچیه! ته د خپل ځان په اړه ښه پوهېږې، که چېرې ته په حقه یې او حق لوري ته بلنه کوې، نو بیا په دې صبر وکړه، په دې لار کې ستا ملګري ووژل شول، ته خپل څټ مه پرېږده چې د بنو امیه ماشومان پرې لوبې وکړي او که چېرته د دنیا اراده لرې، نو ته بیا ډېر ناکاره بنده یې. ځان دې بیا هم تباه کړ او هغه خلک دې هم هلاکت ته ور وغورځول کوم چې له تا سره ووژل شول. که ته چېرته په حق یې نو دین خو لا کمزوری شوی نه دی او په دې دنیا کې به تاسو تر کومه ته همېشه یاستئ؟ له دې خو وژل کېدل غوره دي. بیا یې هغه ته د پلار زبیر یادونه وکړه او د نیکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د نیا، صفیه بنت عبدالمطلب، او د ترور عایشې رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بي بي هغه ته یې دا امیدونه ورکول چې که شهید شو نو د دغو خپلوانو سره به مخ شي. بیا عبدالله له هغوی روان شو او دا یې د خپل مور سره اخري لیدل و او هر چې خنثی ده، د هغې حال د اسماء د حال څخه لرې نه دی. ابو عیسی د خپل پلار څخه روایت کوي چې هغه وایي، خنثی بنت عمر د قادسي جنګ ته حاضره شوه، په داسې حال کې چې د هغې سره څلور زامن هم وو، نو د شپې په اول کې یې ورته وویل. ای زامنو! تاسې په خپله خوښه اسلام راوړی او په خپله خوښه مو هجرت کړی دی، قسم په هغه ذات چې د هغه پرته بل حق معبود نشته، تاسې ټول داسې د یو سړي زامن یئ لکه څرنګه چې تاسې د یوې ښځې زامن یئ. ما ستاسې د پلار سره خیانت نه دی کړی او نه مې ستاسې ماماګانو سره کومه ناځواني کړې ده او نه مې ستاسې د خانادان سپکاوی کړی دی او نه مې ستاسې نسب ګردالوده کړی دی هیله ده چې بریا ومومئ. کله مو چې په خیر او سلامتیا سره سبا کړه، ان شاء الله نو دښمن مقابلې ته به په پوره بصیرت ور ووځئ. کله مو چې ولیدل چې د جنګ میدان ښه ګرم شو، نو تاسو یې تر ټولو ګرم ځای ته ور ودانګئ او چې کله صفونه ګډ وډ شول، نو بیا د سر لښکر په لور ولاړ شئ، نو تاسې به په غنیمت او عزت ونازول شئ په دنیا او اخرت. خنثی چې د څه شي اراده لرله، هغه یې تر لاسه کړل. څلور واړه زامن یې د مرګ خولې ته ور روان شول. ټول په یوه ورځ کې ووژل شول. هر کله چې خنثی ته د خپلو زامنو د برخې خبر ور ورسېد، نو له دې پرته یې نور څه ونه ویل چې ټول د کمال صفتونه د هغه ذات لپاره دي چې ما ته یې د خپلو زامنو په وژلو عزت را وبښه او د خپل رب نه د دې امېد ساتم چې ما به د هغوی سره په خپل رحمت کې یو ځای کړي. تعجب دی د داسې ښځو کړنو ته چې د سختۍ او امتحان پر مهال یې کوم ویر او ژړا ونه کړه، بلکې په خپلو اوږو یې د دین او امت فکر او غم بار کړی و، یوه یې خپل خاوند ته د ثبات خبرې کوي او بله یې خپل زوی هڅوي تر څو د حق میدان څخه پر شا نه شي. کله چې مشکلات زیاتېږي او کړۍ راتنګېږي، نو مسلمانه ښځه د داسې ښځو پسې اقتدا کوي او د داسې ښځو په فنا تسلیت حاصلوي او د دوی د سیرت څخه خوشبويي تر لاسه کوي. خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی. د خلافت غږ راډیو درنو اورېدونکو! السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! نن چهارشنبه د څوارلس سوه دېرش هجري قمري کال د صفر المظفر د میاشتې دویمه نېټه ده. پام ور اړوم د خلافت غږ راډیو څخه د نن ورځې تازه او لنډو خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکي. د اسلامي دولت مجاهدینو د افغاني پولیس یو موټر په مین الوځولی. په حلب ولایت کې د اسلامېدلو تسکرو دیارلس کلي د خپلې ولکې لاندې راوستي. د موصل په جنوب کې د پاڅون خېلو په دوه غونډو استشهادي بریدونه ترسره شوي. د قومندان نعیم جان په شمول درې تنه زخمیان شوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د خلافت یو تن مجاهد د جلال اباد ښار په خالص فامیلیو کې د افغاني حکومت پلوو ملیشو په یوه غونډه استشهادي برید ترسره کړی و چې په نتیجه کې یې څلوېښت تنو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د موصل په ختیځ کوکجلي کې د اسلامي دولت مجاهدینو د لښکریانو یوه برنس ډوله ټانک او یوه رده کوکجار ویجاړ کړو. د یو بل خبر له مخې د موصل لویدیځ د تلاپر ښار لویدیځ لوري ته په لاشوخ کې د پېشمرګه ځواکونو یو جاسوسي الوتکه د اسلامي خلافت مجاهدینو رانسکوره کړه. همدارنګه د موصل جنوب کې د الجرون کلي ته نزدې د خوین او خربت الله زیدې کلیو کې د قومي پاڅون خېلو په دوو غونډو استشهادي بریدونه ترسره شول. د اسلامي دولت عسکرو د هوا د حالاتو څخه په استفادې چې امریکایي الوتکو پکې تګ راتګ نه شو کولی فایده واخیسته او د سهار څخه د لمرترپرېوتو پورې یې د برعان، الواش، د اسلامي دولت ځواکونو د خپلې ولکې لاندې راوست او وروستۍ خبر هم دا چې پرون د الهسکه شمال ختیځ لوري ته د درملر ښار په لوېدیځ کې د پي کې کې په عسکرو د مین چاودنه شوې چې په نتیجه کې دوه تنه مړه او څلور تنه نور زخمیان شول دا او د نن ورځې خبرونه تر بیا د الله په امان. القائم النائم في الجهاد أفضل من الصائم القائم في سواه ومن حرس في سبيل الله لا تبصر النار عيناه وإن الجنة تحت ظلال السيوف ورباط يوم خير من الدنيا وما فيها وإن السيف محاه للخطايا امضوا فقد قال صلى الله عليه وسلم من رمى سهما في سبيل الله كان له عدل رقبة وقال من رمى بسهم فله أجره درجة فقال رجل وما الدرجة فقال أما إنها ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتين مئة عام فاستعينوا بالله وحده وتوكلوا عليه وحده وأخلصوا لله نياتكم په دې هیله چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. په وروستۍ پېړۍ کې صلیبي داړه مارو په اسلامي نړۍ په پراخه کچه هر اړخیز یرغل وکړ. په تېره بیا همدې جګړې هغه مهال زور او شور واخیست چې بوش دا صلیبي جګړه په رسمي توګه اعلان کړه خو په اسلامي نړۍ کې د سیکولریزم او جمهوري نظامونو د رامنځته کېدو لپاره خپل لاسونه منځنۍ اسیا ته هم را اوږده کړل. دوی په څو کلونو کې د خپلو رسنیو او په پراخه کچه تبلیغاتو په مټو وکولای شول چې د سیمو تر څنګ فکرونه هم یرغمل کړي. د دوی رسنیو د اسلامي امت په بچو داسې جادو وکړ چې د جنګ پرته یې ورته تسلیمي ورکړه. یرغلګرو د خپلو تبلیغاتو په مټ د اسلام د کامل او شامل نظام فکر او تصور له خلکو واخیست او په ځای یې په کې ورته سیکولریزم او جمهوریت د امریکایي اسلام په بڼه ور پیچکاري کړ. دوی ته اوس دا ګډوله امریکایي اسلام حقیقي اسلام ښکاري. د دوی د فکر ساحه یې تر دې کچې را محدوده کړه چې دا وضعي نظامونه د الهي نظام څخه په نا ګاهۍ د همدغه اسماني قانون څخه بهتره ګڼي. دوی اوس هم ځان ته مسلمانان وايي، خو د نړیوال کفري ایتلاف چې مقابل کې یې سپېڅلي مؤمنان جنګېږي، د کفر په بریا خوشحالي کوي. دوی ته همدې مزدورو طاغوتي او کفري رسنیو دومره باور پیدا کړی و چې د الله رب العزت د عظیم حکم په ځای یې د رسنیو له طریقه د امریکا حکم ژر عملي کاوه. خو لله الحمد د اسلامي دولت په ظهور د اسلامي نظام د بيا راتګ څخه د مايوسو ځوانانو په څېرو کې د رڼا څرکونه پيدا شول. همدا اسلامي دولت ډېر ژر د ټولې نړۍ د کفر او طاغوت سره د الله رب العزت په عظيم نصرت د سيالۍ جوګه شو. نه يوازې دا چې په نظامي ډګر کې يې نړۍ ولړزوله بلکې نړۍ ته يې دا وښوده چې دوی د نبوي منهج په رڼا کې په ټوله نړۍ د الهي نظام د چلولو وړتيا لري مومینې پرګنې او ملتونه یې په دې قانع کړل چې دا تش په نامه اسلامي هېوادونو کې د جمهوریت، وطنیت، دموکراسۍ او سیکولریزم په نومونو جوړ شوي نظامونه د امریکا په لاس هغه وضعي نظامونه دي چې مطلق کفر دی او د همدې شعارونو لاندې جنګېدونکي او د همدغه نظامونو څخه په هره برخه کې دفاع کوونکي خلک او ادارې یې د اسلام په دایره کې نه شي پاتې کېدلای. درنو اورېدونکو! خبره مې د کفري او مزدور رسنیو په درواغجنو تبلیغاتو کوله. اوس الحمدلله ټول اسلامي امت ته دا جوته شوې چې دا د کفر لوډ سپېکرې رسنۍ یوازې د امریکا په لاس د رامنځته شویو او تحمیل شویو نظامونو د بقا او ملاتړ لپاره ناکامې هڅې کوي او دوی ته اوس یوازې همدا درواغ ورپاتې دي او داسې فکر کوي چې ګوندې جنګونه د همدې رسنیو په درواغو ګټل کېږي او دا فکر هم کوي چې ګوندې د اسلامي دولت په وړاندې به د دوی تبلیغات، پروپیګنډې، تهمتونه دا کفري نظامونه د اسلامي دولت د زمرو له لورې د راړنګېدو څخه وژغوري او یا به همداسې دوام پیدا کړي. درنو اورېدونکو! دا تاسو ته په تجربه ثابته شوې چې دا کفري رسنۍ یوازې دلته په خراسان کې په څو څو ځله دا خبرونه خپروي او وايي چې د اسلامي خلافت مجاهدین یې سخت وځپل او اوس د یوه ثابت مرکز څخه بې برخې دي. د دوی همدا خبرونه سره خپلو کې هم ضد و نقیض وي. که د یو خبر په پیل کې اثبات وي نو په پای کې نفي وي. دا ژورنالستان د خپل خبر په هغه جوړښت او په کې پرتو اصولو هم نه دي اګاه خو یوازې یې ړوند تقلید کوي او هغه بې بنیاده درواغ خپروي چې هېڅ ثبوت او سند یې نه لري. دوی نو د خپل خبر په پیل کې وايي چې په سیمه کې د اسلامي خلافت زر یا یو نیم زر تنه جنګیالي شتون لري چې بیا د دوی د هرې ورځې د خبرونو په بنسټ چې کم ووژل شي نو په میاشت کې د دوی په وینا زر تنه وژل کېږي او دا لړۍ تقریبا له دوه کلونو را په دې خوا روانه ده خو په ځای د دې چې د اسلامي خلافت مجاهدین ختم شي لا غښتلي کېږي، قوي کېږي او نوې فتحې تر لاسه کوي دوی تل هڅه کوي چې د اسلامي خلافت مجاهدین کمزوري وښايي او د دوی د اتلوالو بریدونو او عملیاتو تاثیر راکم کړي او هسې ځان او نور مرتدین د یو څه وخت لپاره په کاذبه خوشالۍ کې پرېږدي او هدف یې دا وي چې د اسلامي خلافت سره تړاو لرونکي هغه مجاهدین او مؤمن ولسونه چې د تمکین د ساحې څخه بهر پراته دي هغوی یې مایوسه او په تشویش کې واچوي او په دې ډول د اسلامي خلافت د لیکو څخه د ځوانانو د بې سارې راتګ بهیر تم کړي خو د الله په فضل په دې نه توانېږي چې نور خپل درواغ په خلکو په رښتیا ومني درنو اورېدونکو! غواړم چې د موصل په اړه درسره معلومات شریک کړم خو له هغې وړاندې لږ نور هم په خراسان کې پاتې کېږم. موميرو او مجاهدو ولسونو د څو مياشتو را په دې خوا نه يوازې دا چې رسنيو يو شور جوړ کړی او په ډېر شدت د امريکايي ايتلاف د هغه هوايي او ځمکنيو عملياتو تاثير لا زيات وښيي چې له ډېره وخته د اسلامي خلافت د شازلمو په وړاندې روان دا د امريکا تر چتر لاندې د ناټو د ايتلاف د لسګونو هېوادونو په ټانکونو، طيارو، توپونو او نورو تجهيزاتو مجهزو کمانډويانو، ضربتیانو، لښکریانو او اربکیانو او ورسره امریکایي بادارانو یې او همدا راز د ایران، پاکستان او روس په وسلو، وسایلو او طرحو سمبالو هغه امارتي قاچاقبرو چې په سیمه کې یې خپل ځانګړي سیاسي او اقتصادي ګټې خوندي دي، څو څو ځله د اسلامي خلافت د ګوتو په شمېر مجاهدینو په شریکه له ټولو لوریو هوایي او ځمکني بریدونه وکړل او د هر ځل برید په لړ کې یې همدا د کفر لوډسپیکرو رسنیو او د دوی دا شور او های هوی څو چنده کوله او د دوی په هر برید کې اوس هم د اسلامي خلافت مجاهدینو ته د پراخه تلفاتو درواغجنې ډنډورې غږوي او له دې سیمې لرې مرتدینو ته دا درواغجنه تسلي ورکوي چې ګنې د اسلامي خلافت زمري یې ختم کړل او نور دې دوی لا د غرب چوپړ ته په اخلاص دوام ورکړي خو په حقیقت کې د دې کفري ایتلاف هر ځل یرغل د الله په فضل او نصرت د شرموونکي ماتې سره مخ شوی او همدا ډمې رسنۍ په کراتو کراتو شرمینده او درواغجنې ثابتې شوي اوس چې د دوی د هغه ښکرورو درواغو څخه چې دوی پرې خپل مرتدین په دې قانع کړي وو چې په سیمه کې د اسلامي خلافت زمري د دوی د وروستیو پراخه عملیاتو په لړ کې په بشپړ ډول له منځه تللي نو د اسلامي خلافت زمرو د پاس په چیر د فتحې سره په خپل عمل ثابته کړه چې د دوی ټول یواځې او انګازې درواغ دي. دوی اوس هم په ډېره سپين سترګۍ دا دعوې کوي چې په پچير کې يې د اسلامي خلافت تر سلو پورې مجاهدين شهيدان کړي او څو کلي ترې نيولي. حال دا چې په سيمه کې د اسلامي خلافت مجاهدين په بشپړ ډول د الله رب العزت په حفاظت کې دي او د امريکا په هوايي او ځمکنيو وسلو سمبال ځواک هېڅ ډول پرمختګ نه دی کړی او هر ځل بريد يې د الله رب العزت په نصرت په شکست بدلېږي او درانه تلفات وراوړي. د دوی د همدې تبلیغاتو او همدغه پروپایګنډو څخه د دوی د اهدافو څخه په یوه بېلګه کې پرده پورته کوم او هغه دا کله چې د اسلامي خلافت مجاهدینو په پاس پچیر سیمه کې د ایران، روس او پاکستان په تجهیزاتو سمبالو جنګیالیو د سیمې قاچاقبرو، لښکرګیانو او د مرتدې ادارې اردو او اربکیانو شریک ایتلاف له ماتې سره مخ کړ نو د لښکریانو هغه قومي شرمښان چې د خپلو سیاسي او اقتصادي موخو لپاره یې خپل قوم در په در کړ او له ماتې وروسته یې غوښتل چې په فامیلیو سیمه کې د افغانستان مرتدې ادارې چارپایانو سره ناسته وکړي او په ځینو هغه طرحو کار وکړي چې د اسلامي شریعت په وړاندې خنډ وګرځي. الحمدلله د اسلامي دولت د ځیرکې څارګرې ادارې د هڅو په پایله کې یاده غونډه کشف او پر وخت یې یو اتڼوال برید په ترڅ کې د دوی طرحې له خاورو سره خاورې کړې. راځو خپل هدف ته او هغه دا چې رسنیو په درواغه استشهادیان دوه تنه یاد کړل چې یو یې برید کړی او بل یې ژوندی نیول شوی حال دا چې برید کوونکی د سلمان په نامه یو استشهادي و او د داسې غونډو لپاره د یو تن فعالیت هم ډېر دی، نو بل ته څه ضرورت نه پېښېده، خو رسنیو دا خبره ځکه بدرګه کوله څو د خپلو کشفي ارګانونو ځیرکتیا ثابته کړي او خلکو ته دا وښيي چې دوی دومره وړتیا لري چې بل بریدګر ژوندی ونیسي او د نور تخریب مخنیوی وکړي. دوی تر یوه شمار روز همدا خبره کوله چې د برید مسوولیت چا په غاړه نه دی اخیستی، حال دا چې څو شېبې وروسته د همدغه برید مسوولیت د اسلامي خلافت د رسنیو له لورې واخیستل شو. خو اوس پوښتنه دا ده چې دا ژوندی برید کوونکی چې تاسو نیولی نو دا ګونګی دی که څنګه چې تر اوسه یې تاسو ته د د خپلو رالېږونکو ادرس او درک نه دی درکړی. وروسته دا ثابته شوه چې برید کوونکی یو تن دی چې تر پنځلسو پورې مشران یې وژلي او تر پنځه ویشتو پورې پاڅون کوونکي سخت ژوبل کړي دي. خو په هر صورت دوی تل دا هڅه کوي چې د اسلامي خلافت فعالیتونه کمرنګه وښايي او اسلامي خلافت د خپلې بډایه پالیسۍ له مخې نه غواړي چې خپل معلومات د دې کفري رسنیو سره شریک کړي. لله الحمد اسلامي دولت په ولا او برا ایمان لري او الحمدالله اسلامي خلافت د اعلام په برخه کې دا وړتیا لري چې ټولې نړۍ ته په خپل مټ حقایق روښانه کړي. د همدې نړیوال ائتلاف د فکري او عسکري جنګ په لړ کې د موصل ښار د بیا نیولو لپاره د ټولې کفري نړۍ او تش په نامه اسلامي هېوادونو ګډ ائتلاف د څو میاشتني تیاري وروسته په موصل ښار له څو اړخه خپل پراخه هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي دي او د ټولې نړۍ میډیا په واس کومې خوله خلاصه کړې او په ډېره سپین سترګۍ د نړیوال کفري ایتلاف د پرمختګ درواغجنې ډنډورې غږوي او داسې فکر کوي چې ګوندې د دوی درواغ به په حقیقي توګه هغوی ته پرمختګ ورکړي حال دا چې نړیوال ایتلاف هېڅ ډول پرمختګ نه دی کړی او په موصل کې شته د الله د لارې پاسبانانو د ټولې نړۍ کفر ته په پوره مېړانه او جرات سینې سپر کړي او د دوی هر ځل یرغل او برید یې د داسې ماتې سره مخ شوی چې ټوله نړۍ ورته ګوته په غاښ حیرانه پاتې ده. درنو اورېدونکو! د موصل مجاهدینو ته ستاسو د دعاوو په هیله د موصل د عملیاتو د وروستیو دوو اوونیو معلومات تاسو سره شریکوم، په دې هیله چې اطمینان مو وشي او د کفري میډیا په شته کم باور لا خړې خاورې واوړي. قدرمنو اورېدونکو! د موصل په څو اړخونو د نړیوال ایتلاف پراخه بریدونه لا دوام لري چې د لومړۍ اوونۍ د عملیاتو چې د همدوی د رسنیو څخه د دوی د تلفاتو معلومات دي دا تاسو سره شریکوم. قدرمنو اورېدونکو! په لومړۍ اونۍ کې اته پنځوس استشهادي بریدونه د ګډ ائتلاف په قواوو شوي دي چې په دې کې لله الحمد اته سوه نولس تنه مردار شوي دي او همداراز عراقي ځواکونو او پېشمرګانو یو سل شل بریدونه ترسره کړي دي چې د سخت مقاومت سره مخ شوي دي او په شا تمبول شوي دي. په دغه بریدونو کې چې اته سوه نولس تنه مردار دي او ویجاړ شوي د ارادې یوولس بلډوزرې دي، شپږ، ابرامېس ټانګونه دي، یوه څارګره الوتکه ده، شپږ زر زغروال ګاډي دي، دوه مین ویستونکي ګاډي دي او دوه دېرش همر ډوله ټانګونه دي. همداراز شپږ ابرامېس ټانګونه یې زیانمن شوي، درې نور ټانګونه او نهه بي اېم پي ګاډي او یوویشت ایرادې موټرې او شپږ کوجار ګاډي دا یې زیانمن شوي دي. د ایتلاف په بمباریو کې یو څلوېښت عام وګړي شهیدان شوي او اووه شپېته تنه نور په امریکايي بمبار کې ټپیان شوي دي. همداراز دویمه اونۍ چې لا بشپړه هم نه ده، اتلس استشهادي عملیات ترسره شوي دي. د عراقي ځواکونو پېشمرګانو څلور سوه او اووه دېرش تنه وژل شوي دي چې دا د همدوی د عسکري سرچینو له خولې دا معلومات راټول شوي. ویجاړ شوي وسایط یې یو څارګره ایرانۍ الوتکه ده، اته ویشت همر ډوله ټانکونه دي، څوارلس عرادې موټر دي، یو بي ایم پي ټانک دی او اته زغروال ټانکونه دي. دا یې ویجاړ شوي دي او همداراز زیانمن شوي وسایط یې هم خورا ډېر دي. قدرمنو اورېدونکو په دې هېله چې تاسو د موصل د جګړې په اړه دقیق معلومات تر لاسه کړي وي او دوی ته د وراوښتو تلفاتو په اورېدو مو سینې یخې شوي وي. ان شاء الله د الله په فضل او نصرت به دغه نړیوال کفر او نړیوال ایتلاف په موصل کې ماتې خوري او له همغه ځایه به یې ماتې پیل کېږي او په ټوله نړۍ کې به کفر او د کفر مزدور رژیمونه په ګونډو کېږي او د دغه طاغوتي نظامونو تور ټغر به د ټول اسلامي نړۍ څخه ټولېږي او د دا بریمن او فاتح کاروان به پر مخ درومي او ورځ تر بلې به یې سرښندونکي اتلان زیاتېږي او لا به پراخه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د الله نظام به پرې حاکموي، ان شاءالله. بلال معلوموي او بل د دې لپاره چې الله تعالی ستاسو څخه شهیدان ونیسي او الله تعالی مینه نه کوي د ظالمانو سره او بل د دې لپاره چې الله تعالی مؤمنان پاک کړي او کافر هلاک کړي ایا تاسو ګمان کوئ چې جنت ته به داخل شئ او لا تر اوسه الله تعالی نه دي معلوم کړي هغه خلک چې جهاد کوي او نه هغه خلک چې صبر کوي د یو لوی جهادي سفر څخه وروسته چې د قربانۍ او د کفارو او د هغوی د ډلو مخې ته د خنډ کېدو څخه ډک و زموږ نازولی شهسوار ابو محمد العدناني الشامي د ژوند د سپرلۍ څخه پلی او د شهیدانو د کاروان سره یو ځای شو. هغه کاروان چې جهاد او د الله تعالی په امر صبر کول د هغوی کار دی، هغه خلک چې د الله تعالی د دښمن په وړاندې کلک ولاړ دي او د اسلام په سنګرونو کې اطاعت کوي، هغوی چې په حق مضبوط ولاړ دي، دعوت کوي او مرګ یې انتظار باسي. او که بدبخته دا احمقان په دې هم نه پوهېږي چې الله تعالی خپل دین په خپله ساتي او دا دین به د همېشه لپاره قایم وي، د هېچا مرګ پرې اثر نه شي کولی، که چېرته پرې د کوم انسان مرګ اثر کولی شوای نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو مرګ به پرې اثر کړی وای، ځکه خو د هغوی نه وروسته دغه دین قایم پاتې شو، بلکې د الله تعالی په ساتنه او د دین د خدمت لپاره نېکان بندګان تابع کولو سره نور هم چې په هغوی به وېره نه وي او نه به غمجن وي. دوی د الله تعالی په نعمتونو او فضل خوشحاله دي او په دې چې الله تعالی د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. تر څو چې اسلامي دولت په توحید او سنت ثابت قدمه وي، نو دغه شیخانو مړینه به پرې کوم بده اغېزه ونه کړي بإذن الله او یقینا چې الله تعالی به ورته داسې خلک پیدا کړي چې کفار به پرې ناارامه او خفه او د مؤمنانو زړونه به پرې درملنې شي. لکه چې مخکې الله تعالی دغه دولت ته داسې څوک پیدا کړل چې بنیادونه ورته جوړ کړي، ابادي لوړه او پیاوړې کړي، چې نن د الله تعالی په فضل سره دغه د عزت او واکمنۍ ځای ته ورسېدو. کله چې مشرکین او مرتدین د شیخ ابو مسعد الزرقاوي تقبله الله په وژل کېدو خوشحاله شول، نو د هغوی په ګومان کې هم د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو دا زمونږ د نن شپې نشرات چې تاسې واورېدل تر بیا د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.